وهم چې خلق تا کوي نو خو ته معلومه ده چې ترجمه یې دغه ده کوی ته چې الله یې نه بخي خدا منه خو نشي او په دې کې استیلاف مقصد دی که بخشوای او جازري الله یې نه بخي نو ولې نه بخي پیغمبر خدای بخي غواړي نه بخي ذالک بانهم کفروا بالله اصل وجه تاسو نه معلومه وجه دا سپورټ دا کافر بخشش نشته کافر شي په الله باندې او پر رسول الله هدایت نه کوي قوم نه فرمان ده فرح المخلفون مستبق ته پیغمبر خدا روان دي بعد خلق معذرت وکړو ما تاسو مخکې ویلو اتیا کسان راځي سیف بانا خوشاله دي هغه مخلف ورستو په خود شي سیر مفعول له پیغمبر خدا خیر دې کول کیږي خوشاله دي یا کسان چې ورستو په خود شي او یا پر شي او خلاف رسول الله ورستو پیغمبر خدا او یا مخالفت رسول الله وکړو بدن یهاد په فمال باندې په انفس بلای باندې وقال یو بل توای لا تنفروا في الحر په ګرمۍ کې مو ځي په ګرمۍ کې مو ځي دا هو طاقت نه بهر نه رسول دا سخت مصیبت وخت موسم د ګرمۍ موسم د قحط او دیر مشکل وقت او بمکمی ورتوائی ورد جہنم دا دین سخ گرم دے کری چرتا پوئی دے فرحو قلیلا لگا زمانی و خاندی لفظی ترجمہ ودی خاندی لگ ودی جائی دے جائی امر دے مان دا خبر دے اخبار معاجلن پا دنیا کی با لگ وندی دنیا کې بلګ ولې خوشاله کیږي اخرت کې لږه زمانه بو خان دی او جزاءن جوزو جزاء جزاء ورکشوا بما كان يسرون فوجد هغه چې کوم کسب کړی کسب کړی قلت جاءك الله دوس الله په پیغمبر په سفر کې دی کنه تبو روان دی بلار کې ټول الله کا واپس کیدا الى طائف من جماعت دي منافقان پاتشونه پس اغنو کا کامیاب په یقول د پاره وته چې بل غلط تزرزو ګوره بیا ما پس وقول له لن تخذو ما یابا زما سره شر مو کوي ولن تقاتلو نشي جنگ یې دي لم ترجمه بیا کړه نشي جنگ یې دي مبالغه سره زما سره دشمن د دشمن په مقابله کې تاسو راشي پناه سره باندې دوتونه په اول وخت دوتونه ولا تصلي على احد منهم جنازه مکو په وطن باندې په کافر جنازه مکو ما ته ابدا چې مرشي ټول اشاره او اهانت ته فاستمرنا په دنیا کې خدای البخاری لما ذكر عبد الله بن ابي جاء عبد الله بن عبد الله يرسل فتلون في قميصه يكفن في واقعه ثم سنه يصلي فقام سنه يصلي فقام عمر رضي بالصوت رسول الله فقال رسول الله وقد نهاك ربك ان تصلي عليه فقال رسول الله انما خير الله فقال استغفر ولا تكفر دا پکې وشو په دې کې روایت دي جنازه مکو په خپل باندې ولا تقوم على قبره په قبر هم ولېګا اوس دا خبره چې په قبر ودرلو مسائل کې څه کنه دې پتاوان چې ذکر دي قیام په مازل قبور دې کړ هغه دې دا یارل تبلیغات خبره مکو او دا کې ریشي چې قبر ته درېږه مو منا جنازه مکو دا څه پکې نه کېږي او بیا راځي دا وقوف بعد الدفن په اندازې د ریش مو خلاص شي تقسیم شي دا په زمانه کې عادت لکه تاسو یې مشکات حدیث کې عبد الله بن عمرو بن العاص وایي زما پلار امر د مسلم حدیث ته وغیرہ قریب الوفات ته په ما درې حالات راغلي دي زی ته خبره کوي کله یو حالت نو جهنم ته په دنیا کې ډېر مضبوط ترين نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حالت را مجرا په ټول دنیا کې محبوب ترين د پیغمبر خو دا په لغز دی یو لغز دی او بل لغز په ګلال چې یو سره د شته پشته چې د خپل زوی او پلار همن کې دوه کال یو ورس کال پر لا د خپل دینه دوه ورس کال یو ورس کال مشه دا څه فائدې دي او عبد الله او عمرو بن العاص دا دوند رسول دینه اعتراض ولا تقوم على قبره فقبر نور دلته بیا بحث کوي د کافر قبر له څنګه دي ول احتیاط عندي عدم د قبر د کافر قبر له مزه احتیاط دا څنګه چې ناروا شي شي بل خبره مې کوي خو نه مولانا عبد الرحیم ته وایي چې تبد ما او کله دخلوي نو دعا د بخښولو غواړي او رضو خوشاله دي چې پاره کې خوالف سره خوالف د خالفه جمع ده خالفه خدای د سړي په خلیفہ کېږي کم کار سړي په خپل کور کې کاو خدای به کوي دې خالفه او عین نساء او لمر تخلف على مال الرجال كالجهاد فيه دا خو عمر کړی شو او نو ورځ په دې باندې دی پوي لکن رسول اکثر چې ایماندار ورته دی چې جهاد کې په مال او قدان باندې او دا څنګه دغه لپاره خیرات خیراتونه دي خیرات خیر او المنافع التي تسكن النفس اليها وتقطعها رفعي چې سکون حاصل او راحت حاصل او دو قسمه اصل کی معذر سو کوئی دا باب سره عذر يعذر باب طويل سره فارغ دي دستان فارغ نو جاء المعذرون راغلو د په دروغ باندې اورونه پیش کوي او د نشته وی خو په دروغ پیش کوي دا بیا څه شو صفت زمه او دا اصل کې معتذرون دي معتذرون راغلو معذور په دې کې دوار څه نه کوي شي یا عذر بیانون کی یا په غلطه یا سیدی کی صفت ماضی هم کوي شي او صفت زمه هم کوي شي سپور شو خبر مخکې ځل ما خبره کړې و چې کله پیغمبر خدا تلو اتیا کسان راغلي خبر ولې پیش کړې دروځن چې راغله بیا بیا د نور باندې دا څه شو او په دې کې یو کسان یا پنځه کسان یا یو کسان یا نه کسان نور هغه دې یو دې نه پیش کړې خو پیغمبر خدا چې راو پښو باندې پښتنه پوتړل ابو لبابا ورته او درې نور دي چې الکاب دی هلال دی ربی دی درې رسو نو دا درې او دا وو یا درې او پنځه دا سم سړي او دا نور چې دا خراب سړي ځاني باطل روان دی ځام دی نغار نو درو جن په عذر کې یار بیان کوم چې دا اوس من الاعراب جاتان دا باندې دي هغه مخکې چې مخکې وګړه کوي هغه مرتدات څنګه راځي څنګه نه رسو هغه خاري ليؤذن لهم د دې لپاره چې ایجاد شي وقعد الذين كنا تاکسان كذب الله ورسوله چې نسبت درو کړ الله کذب الله کذب الله نسبت درو کړ الله رسول نو کله دې او د هغه معاذین مثال تکنه بدل بدل شي بیا څه دا د خاري خلک دی او هغه د باندې وکړي اجل عذر پیش کړي اکه دا هغه یو دي نو پات د جهاد نه هغه څه تنظیم د الله رسول او د دې ادارې مستاق یو شو صفاتونه یې تو شو نمونه یې وشو قاعد الذين شو او مخکې معاذین شو نو دوه خبرې شته او مناسب الاولون دي چې پلان فقط دي وعلى القول بقديم يكون المراد به الاول کدا درو دل غلط نه دا هم غلط درته وسی کاټان په دې کې عذاب درناک اوس کوم خلک معلوم دي یاد درځي له تعالی ځوافه نشتی په کمزور باندې بډاګان شو داسې خلک ګډان شو لاندې شو نه په بیماران باندې او نه پاتې سره ما چې ما یې په کومه خرج کړي دا تور نشتی ټوپک نشتی سورلی نشتی خیر پکې دی ځان ته وی الله او کله دی خیر نه دی دا الله او کله کله چې کوي دا خیر کار نه کوي د مانځه او د روزي خیال ساتي د کین د امر خیال ساتي بل دغه نه په اسلام مسلم وي فاخر امرهم واهلهم ويسال خیر منهم دا کله چې مسلمانو قصدي بچی دا خیر نه دا شرط یاد نه مال مسلم سبي نشتی په عمل کوي چې باندې صلاح پدې لار نشته معنا د ملامت کول لار نشته د دې وسوي یو فقہی مسله د چا غوایړې د چا سنداله پچا حمله شروع کړو وਹੀ او دې نه کی پاره گزار کړان بچ گئی او مرش دا غوایړې څه پښته وای نه ما مخینه نشته دی خو عمل کې ځان بچ گئی نو په دې لار دا تاوان نشته دا پکې فقہی دی او کتابونو کې شته نه بل فقهي جزئیه په دې کې ذکر کړه موږ وایو لا تکفي اعمالکم لازم ان نفل الشروع چې موږ شروع کو روزي شروع سره پیدا سوا لازم ان نفل الشروع دا فقهي ځکه لا تکفي اعمالکم ابو حنیفه او مالک شافعي احمد وی شنا لازم پکې نشي اکثر یوتل ان مسیح خپل نه ماده کې کوي یو کوي ما مسیح خو خبر کې د الله د ملامتیا کوي د استوان دی وایي دا اختلافات دي د دې قیمه د ګور آیات په سکه نازل دي او دې په سکه کوي نه باندې پوښتنه الفاظ قرآن ته ګوره پیری کړو بس سوچ کوو الله بخون کې دی مهربان سوچ عادی کی مختاری و قلت المحر مسلمان مختار دی و مهربان ولا الذين ونشبه كسونا توان وملامتيا اذا ما اتوك جراشي لتحملهم سول السولي ورکی قید بار کې بسر لئی باندی دلتا نقل کئی وہ کسان دی دا انصارو دا بنی عبد المعوقو نمو ملرس دی پلانکی و پلانکی و پلانکی او قلت توی لا عجدو ما احملكم عليه سترګي بېږي ښا وخي بېږي نو سترګي بېږي ذکر دې د سو د محل مراتنه حال مبالغه ده کنه سترګي بېږي وروغله او حزن د وجه غمنا الله يجوب ينفقون شنوي هغه شي چې خرج په دلار کې د صلي په تنظیم کې د خوراک او د سکول په نظام کې او سمشتي دې غوښنه ارزښت یاد نیو علیکم بیان دا عذر کوي تاسو چې تر واپس کی دا راځم دا تاسو چې واپس راځي بیا دا عذر کوي نو چې کله واپس تاسو اړي قل لا تعذرون دا عذر مبین لن نؤمن لكم مستاسو تصدیق نکو ولنکو قد نبأ الله من اخباركم مونته الله خبر کوي خبر لکه ته پیغمبر خبر دی ما اعداد دې کوي قد نبى الله من اخباركم وسر الله عملكم الله بصاف عمل اين ورسول به اين بیا بلا توقفی عالم غیب الشعرفه خبر بالاسمر فاید صامر دی اوس دلته بحث کوي دلته په تقدیم بحث ونکړو قدوم انگلیش وسیع اللہ عملکم دلتے فائل مقدم و معمول وستے او رسوله چې دی دا معمول بیا فاعل وسته شو او ما په قول دې مکه شو دا ولې ایزان اختلافي دا الله جلزان لري او دا پیغمبر للایزان باختلاف الحال القوتين وتفاوتهما تقدیم او قول وجه الفاعل پر قول کې ولې دا الله جل یو شان دی او دا پیغمبر بل دلته دا ویل زه یو بل څه پښکوما زه خو تعلیم مګن تاسو ته دا وضاحت وکړي په لسمه صفحه کې یو بل خبره کوي دا کتاب فصل الله عملكم ورسوله چې کوم زمونږ دي پیغمبر خدا عالم الغیب دي فصل الله عملكم ورسوله ملي کني ما يزا فصل الله عملكم ورسوله والمؤمنون ایماندار ایماندار عالم الغیب دا الله عادت دا دی چې خلق صبر بیا وي اخرج احمدو تقدیر رسول ایمان درو ذکر کاتب کوم خبرې په چونکی اعتبار کوي خو کړو دي او دا مطلب نه دی چې مؤمنان نه مراد پرشتي دي او پس رواج مؤمنین بعض المؤمنین بالملائکه تا چې عمل کې ولې څه بشین دا پرشتي خبر دی وای غلط ومثله بل ادها وامر دغه څه تر کې تخ او سخت خطرناک امام یو امامان خبر دي اعمال باندې کې یغیت په کل اسنین او خمیس دی دا خبره غلط دي فتح دې هم ټولان شي دا ټول خبره غلط 15 صفحه کې زما په کتاب کې دا وګوره دا کوم څه وایي یو او زه دې تاسو واپس شي عالم الغیب عالم الشهادت دا پکې روان دي نو دا او اخر نور کسان دي مګر نور کسان څوک شو ما دا پکې هغه صحابه کرام دي لکه عبد الله بن ابي یا دغه شدي وای دا نور وای یا الله عذاب ورکي او یا بكم التوبه او دا ولی دا اوس وی و انما شد علی ولی الله تکیو کړی مخلصین دي جهاد پر کفایي دي ځکه چې لوطال یو د اورته کړی جهاد په انصار خاصه فرض دی دی یاد کړو او دې شاعر وته نحن الذين بايعوا محمدا الجهاد ما بقينا ابدا فرض دی اوس لږه غوندې خبر نور امر اورې کنه اورې وهؤلاء من اجل دغه پانسار کوم شنو پکان تخلقهم کبیره تنو دا اوس په دې کې ګناه کبیره شو ما ویل ښه دا ګوز ما ته کې ته په دې کتاب کې مو وایې کنه دا روزمانی نه کار کوي تاسو وایې کنه او قران شته کنه دا ته ولوم په شته کنه نو اته به هر تقدیر څه خبره کې تاسو مطالعه کوئ په خوښ اکه ته نه کما چې ته پردیسه ته وکړه ته ګناګاری او کایو کته نه غي ته ونه کما ته اخلاق ګناه او غي دا خو تخلص بها چا دې ته سوال شي منطق ورته مهمله وي مهمله په قوت څه کې دي کنا حکرا چې وای دا لام د جنس دی او موجود دی په څه څه کې د عادي جن کې بعض افراد غیر معین نو جنس شو او موجود اصل کې لام دو قسمه دی تاسو خبره لام دو قسمه دی نو څلور قسمه دی یو تلام د عادي خارجي یو تلام د جنس لاندې موږ بیا په خپل کوګه دې تقسیم وکړو خالص جنس او نفس نو منطقاً سوی اغي ورته موجود مفرق د پای او بیا رسول اغي بل لام دی مغه لام د عاجزین د قرائن او بل لام دی هم د عاجزین سیو دا رسول الله صلی الله لکه قرینه د جنس موجود او قلل د جنس استغراق موجود استغراق استغراق استغراق نه وارد جنس وارد کنه دا بری خالص دا لام د جنس واجر لا يقضي الله علم ځان په هنکړي دا الله علم حدود ما انزل الله پابندې د هر احکام چې الله لري کم فرایض دي کم جهاد دي کم طریقې الله واقف دي حکیم دي من العربي بعض بیا د عربونو بیا د څخه بعض عرب ده ما يتخذوا هغه په حاصلې ما يذقو هغه خلک مغرمن تاوان وي دا غوړم پیسې تاوان شو ويتربصو خيال ساتي انتظار کې بكم اي مسلمان پتا کوم الدوائر دوائر د دایره جمع ده دایره مخې ما ویلو ستویل شي هغه سطح ده چې دا خالص پمن کې کرخه نقطه او دا چې کرخه لاشي دا سلال شي ما يدخل عند الله عند الله مني وصلوات الرسول او ګرځي قربت او ګرځي صلوات رسول سبب د دعا د رسول صلوات د صلات دعا او سبب د دعا دغه نه وای دا مسنوده سوکار زکات درکې دعا وکړه او جنازه د دې چې الله مصلی کوي فقط قالو لا يصلى على غير الانبياء کوي دا یې کړه زمان دغه مسلک دې دی الصلاه على فلان خلق ها البت علماء لیکي تبعا والصلاه على رسول الله واله واصحابه واحد والصلاه على صحابته ذات بیا خلاف مقصود تحلیل تنظیم خلاف دولو صحن نوی کی اسکار اسکاری تنظیم لیکن په خطبه کې د شرع اسباب نه دی من صلی الله علیه اسما نبی مکروه تنظیم نشو ته اوس کوي پیغمبر خلاف الله صلی الله علیه وسلم دا حجت نه دی دا پیغمبر خپل حق دی چې شاله ورکی جو لمزرکا كما مستحقه فله ان يتفضل به على من شاء الطاعات ولا تغير ذلك وما السلام لقانی اسر جوهر التوحید الامام جوئی دا په مان صلات دی د فقایت په دله مستعمله یو پلان کې علی السلام باندې الا پیغمبر او غیر دا دی د ملائکه کې به هم نه وي پلان کې پیغمبر علی السلام پلان کې فرشتہ فلا يقال علی علیه السلام باندې بل يقال رضی الله عنه بهر تقدیر او دایو مطلعات درا دا بلاشی په بهقی کې ما مستفحیر او کم جن عمر بن عبد العزيز مبارک رضی عبد الله بن عباس مبارک رضی چې په هغه زمانه کې د خلکو د چانو رس کندلې په کوی په منبر او د چا به نور رسول الله تعالی علیه السلام نو عمر بن عبد الخط ولیکو خپل حکومت کې چې غیر د پیغمبرانو علیه السلام او فرشتو په صلوات و سلام نه وایي نو د پاره پر ځای البته زمو علماء په دې کې یو ټکی بل مو کرم الله وجهه دا حضرت علی دوستانه ډیر زیات کې په دوستۍ کې امتیاز وای دا خو وای خدای په حال پیغمبر ټول نه غوړ وای کنه دا په کې دا بشي او دا چې پکې هم نه دښمني کړی دښمني کې اتحاد دي کنده له تکو موږ په سر باندې نو د دوه په دې مات کې موږ ځخه محبت به هم کو دوستی به هم کو او چته به خپل حصہ تمام البت سنیان جدی کرم الله وجهه اغي قبح الله وجهه سجد الله وجهه الله دې مختور کی نعوذ بالله الله دې سپکی دای په دې کې سوي سجد الله قبح الله کرم الله وجهه الله دې هغه مخ بدر من نو دا د هغه زمانه کې بحثونه دي ښا خوارج وتکاتوي روافض ته بل طرف وي او نواسب په اجمال کې د نواسب په کوم څه چې هغه حضرت معاویه د نور سره خرجش ناریم حضرت دغه تاسو خبرې کوي ښا مروان یو ځل صاحب نه لوقات وکړ ته ولې کار دنه کې ها علي څه ته کنده ګوند اما هو دې خبرې نه لاره په وخت کنده کولې بار ته دې اصلاح خبرې زیاتې وکړي خدای دا خبرې په نن کې سلام او کلام چې لاس الا انها قربت له واورا دا دعاګان ستات دي دا دعاګانی قربت له سره د نزدېکت ته د الله سره دا د الله شهادت شو چې پیغمبر دعا وکړي دا سب نه وکړ الله بدل کې په خپل رحمت کې بشک الله بخون کې مهربان والسابقون الاولون مخکې وړاندې مهاجر انصار والذي چې مخکې شنو وړاندې نه شو چې وړاندې شنو مخکې نه شو نو السابقون الايمان بلې پوښي ایمان راوړې مخکې په ایمان کې په سرعت سره ایمان راځي دي او اول دي په ټول نیکو کې صادق هم دي په ایمان کې او وړاندې هم دي په ایمان وغیرہ دا بیان تاسو غټ مسلمانان او د انصارو هغه انصار چې هغه په اول ځل کې بیعت کړی دی لا پسم یو لسم د بیعت کې وکسان په دین کې بیا دولت کسان په دریم کې بیا دوا دوا خدي او آیات نسړي بیا په سمې کې خلاص شي مدینه کې خلکو دي ځای والذین اتبعوها کسان چې دایي تابع دي به احسان دا بعد تلبس تعبیر مخکنو دي او په وستی د احسان سره ورپسې دي پاهي پسې او بیا فخر باندې عمل کوي دا قید یاد کړه یزیدون تابعی او حجاج تابعی مختارم تابعی لیکن حجاج متلبس بالاحسان نه دی یزید متلبس بی احسان دی مختار ابن ابي عبيد سقطي متلبس بی احسان ظالمان دي ناکار خلق دا به احسان چې متلبس وي د احسان سره یو ترجمه راځو او بل ترجمه راځه وتلو بی احسان تعبیر مخکنی دی باب ما نفی فی احسان په خو اعمال دی لاغی تعبیر فصحابو پسی پخوا ولا يقتدو بهم في غير ذلك فنور خبر کې با کلامي خرشي کمزوري پای بنو او يقال يقتدي باحسان في القول تعبير وی داری بی احسان کی احسان پر خواهی نا پاری پسی او نا کار خبر بنو عدل په احادیث پیش کوا د صحابو مبارکي او نور دې خبرې کوا تابعین او سیر مو په شان نور خبرې وعدم تاکي هغه پر جنتونه شهیدان دي نو مې شپه توسيږي دا د کامل اوس کو تاسو را اعتراض وشو چې لکه تاسو بیا وایې ته خو یې پلان کې سل پلان کې سوابینه نو مې دا ما وی په قرآن کې شته ما وی په صحابي کې شته بیا په دې وخت کې دا خبر یاد درا چې منبر ته خېږي نو ګوره دا خبره نه کې شروع وکړه کنځل شروع به سپکو نه کې هغه چې تراغلا نقل دی کې دا ورادي په کوم ځای کې علمانی به نقل کوي نو کتابونه به نقل کوي چې کوم وخت لاري وخت راغی او خبره نقل کا او بیا پسې دسي ورپسې کې کوم یو ذکر راغی پسې ته وشو نه شو چې انتها ته ورسیږي موږ اصل کې خالق کېدو د ونې چې پاره پکې نه دي تم وي او دې ته هم وایي چې بدمعاش وندا مرګ لا تعلمون ته خبر نه نحن علمون خبر اوس په دې حال کومه هم بحث کوه چې پیغمبر خدا صلی الله عالم الغیب دی هر څه خبر دی لا تعلمهم ته خبر نه څنګه وځي خبر نه او زه خبرم اوس دې جواب وکړي دا بلاس او بیا بل اعتراف له ان المتقوا فعلم بنت بمعنى معرفه لكن هي مفروض تعلمهم لا تعرف او نحن نعرف او بیا اسناد معرفه الله تکلیش کنه دا تقوی چې صبر د مروان حمار حکومت ختم شوی نو د ابن عباس حکومت راغلی نو نه دی د مالک دک تور سي مالک سبق وي نو مالک کوم کې وي د کوفي وی الکوفی لا یوفی د کوفی خلق وعده سرته نه رسي دغه شانتي په مدینه کې منافقان دي نه کار سره منافق وي ته پټي اکنه دې ته ته کوم وته زدي وته کوفي ولا يفيد ده بل چې قال کوفي هغه کوفي ولا ولا کوفي به کړی کار ما ورته کړی نو جواب وشو هو څه کوم مطلب باندې دا لطیفي مشران کوي یو بل طرف غب شپ لګوي او بیا بره کنځل منځل نه کوي ها ابو یوسف رحم الله په دربار کې یو قاضي خدا ته کړ مالک را مالک ابو یوسف خبر نه کوي دا خبر قاضي کشف سره سه دا کوم قاضي خدا ته ها ابو یوسف تاسو کې چې زړه په مانځ کې خطا شي کنه نو معرفت کړی شي نو الشيخ قد يخطئ فلا يصيب ابدا استاد کوم دې کله خطا شي بیا هغه خبره کوي شي مالک وان کوم دې کوم مشر سره دی یا هغه دا مختلف مثلا موږ ته المجتهد قد يخطئ وقد يصيب مجتهد کله خطا کوي ګره هغه دې خطا شي او دا اخر چې کله خطا کوي ګره دې خلکو پر خپل خوان د چې مرسته وي د سوي مالک روان شو هذا جزاء من لم يمت مع قائم دا دا چې بدل کې ځوان سره ملاتړي دي ادا مخبل له سره مل شي وشو بحث وشو لا تشرب مطلب چې مشرانو کې دا ټول خبرې په دې ځکه کفلو اوس وی وصل بالآیه او دا ځان سمي چې خلک دې ویل راغل دا خلک دا خیالو چې خلک واپس دین واپس شو یو څه دې خوشاله شوه مرا الله منافقانو سره ول دا عذاب ول شو عذاب سن قبر شو بعد تر دې ځان پکې نه بیا واپس شي عذاب راځي واخرون نور مشتغه ايه تلکو جنوني اقرار کړي خپل ګناهونه باندې دل ترازی پیغمبر خدا چې واپس اخر دې کې په دلال باندې عباس عشرة تخلفوا لس کسان دي پاتې شوي دي فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم او اصبت منهم ووتن ځان وکړو بسوال المسجد او پیغمبر خدا بتلو او راتبه چې ویل دا څوک دي دا د باور مرګري پادهین ستای رسول الله او قسم خو ځان برسو حتی چې پیغمبر خدا اوس کوي پیغمبر خدا زمان په الله قسم زین سلام نه معذور حتی چې الله معذور وګڼي او ایس کوي الله را ولېګل دا یا فاطلقهم واسطو په روایت بل کې راځي نو خو وی چې ودی وی درې بل روایت وی اته دي بل روایت کې پنځه دي او روایت متفق دي ابو یوبا په کې موجود یو کې درې کسان وو کسان اته کسان خیر ټول عمل صالحا اغي خلق کړي ښه عمل جهادونه کړي واخر سیئا او نور عمل له بد پیغمبر خدا نه فادش پدې ځواب دا خلق ته څوک عمل صالح دغه شو چې یادونه او څوک د عمل صالح زموږ په منځ کې دا د اقرار کې په خپل خلق اصل الله يتوب عليهم قريبا لك الله الحرين قبول توبه اوس دا دي الله پکې عصا ول عصا نو دا ونه یې خبرو دا الله عادت باندې بادشاہانو کلام دي او مې دې سوشي او مطلب یې کېدل او هغه توبه ده چې اقرار وکړي بس باش الله بخون کې مهربان دی نو یې سپړل او خبر خلاص خود من اموالهم واخذ غريب مولنا صدقه خيرا نو دا تزکی او طهر دا یو شي او تبه پاکي او تبه پاکي نو دا په کې ګناه کبیره او سره ټول پکې نه کوي وصلی علیهم دعاګان ورته کول صلات مخکې به حق شو صلات بنه ک پیغمبر ویني وي مطلب دعا هو الحق الاستحباب مطلقا دعا ورته کول ان صلاتك تکنم بشک استاد واغانی دا دې په سبب د اسلام کړل سکون دی إذا معنى سبب سبب ده اتنان ده الله سميع وعليم دا غدا چې مخکې موږ چې ابو بکر صدیق ته وي کته حق نشته دی دا په دا غدا او به شک الله پاک دی وایي چې الله قبلې توبه لري خپل بندگان نه او قبلې صدقه اخلي یعنی قبلې نسبت هغه کې رسول ته او بیا الله ته وکړو ته پیغمبر ته اخلي د پیغمبر الله کو نه باندې او الله تواب رحیم ورتوای عمل کوي پایله کې الله عمل تاسو یې او رسول هم یې او ایماندار هم یې معنا دې دوه معنا د قشلا چې الله به کار کوي خلق په خبري اگر چې واپس راشي تاسو هغه چاته چالو غیب دوس چالو غیب پیغمبرم دی نو دی الی عالم غیب رسول شو دی عالم غیب الله شاهد خبر دسمه راځي تاسو معنا واخرنا یو بل قوم دی دا په اګ اخرون باندې عطف کا اذا مخي اخرون تیر شو نو په اګ اخرون باندې دا خود من اموالهم داغین مخي دا تیر شو دا یو جماعت ستوي واخرون اعترفوا واخرون مرجم ورستو کړی شوی دی امر الله فیصله د الله دا درې کسان چې ما هلال دي کعب دي او ما مرارت دي ربي قد الصحابه یا باندې عذاب ورکړي دغه چې قابل او یا به قبول توبه کوي او دلته مې تشکیل ګراوس په سلام دي مخلصان الله علیم والذین اتخذوا مسجدا او کسان جوړ کړل جمعه اتخذوا مسجدا زرار مقاد نقصان ورو وکفرا دول د کفر وتفریقا د پاره تفریقې د ایماندارو وارسالا د پاره د سوقي د هغه د الله او رسول خلاف جنګ دا واقع بیانې ابو عامر لو سړی دی د حنزله لا حنزله صحابي دی او هو کې شهید شوی دی د ابو عامر راهب اخر ابن اسحاق وابن مردويا عن ابي هريره قال را اصحاب مجزرات پیغمبر تیارې کو ته یا رسول الله جمعه ته مرکه پر بیمارانو د حاجت والا د هغه شپې چې باراني هغه شپه چې یخوي نو اوس ته راځي ته په موږ کې پیغمبر دا وته ویلې ته په سفر روان مو په حال مسعودیا کې ما او کما قال سلام کله ان شاء الله راځم موږ چې واپس شو سفر دی اوان یو غیر التکوش د دې د مدینه په مسجد او ګنسه لاله خبر د جمعات متعلق هغه ده مالک بن دخشم یو تند بن سالم عمان بن عدی او دا عاصم دی ولېګل چې لاسې د جمعات ته اهل دغه به روان دي وای نه راوي وای چې د ګرم جلال حتی جره بن سالم ته جماعت ته مالک دی مالک مرته ما دې دارو کوي زور ده دن نشو او رواسو یو لمبه راوغستا د کلی یو څنګه ور په دن نشو بیا راوته دواړه منډي وهل دن نشو په دې اهل دی وای شزل او وای خوارج خلق قرآن راغی لوئی کی دولس کسان دی خزان د خالص دی یو تند بنی عام دنو او دا د کور جماعت دوشه دی اور المس عباد بن حنیف سالب بن حاتب ودی ثابت زامن بنی امیہ او غنیه بنی امیہ بن زید قبیله د ابو لوابا میات بن قشیر ابو حبیب بن نصار حارث بن عامر زامن د مجموعه مجموعه او زید نبیل او چې نیت خراب دی ورانه نو چې سجدي په غیر الله ته نه ورانه کنه ورانه دلته سجدي الله ته نیت خراب دی نو چې سجدي په غیر الله ته انسان چلوي وې دا ګمبدونه او دا درگاهونه ټول باندې ولغواړي څه پوه شئ په خبره کنه بار بار لیکي دا دې لیکي بل دې لیکي بل دې لیکي بت پرستي او د قبلات ټول خبره زاد المعاد جلد 3 صفحه لسما شپږم درشما سلو سو یو کم او یاما پدری صفحات باندې جلد یو په جلد ثاني په جلد ثالث کې پاره یو کې دلته کوته یو ځان پوهه کوي او په عرق باندې زم په ګلاب باندې زم دوم را راځي خط کو چې څل خط کې وشو څه پیدا وشو موږ ته پیدا وشو رد به ورته څه به شو شو کله ته څه به شو تاسو طاقت غواړي ګولې یاد درک طاقت په سره نه ور ګولې کار ونه کې شر به جوړ شي د خیر نه شر جوړ شي خپل ولا کار نه کې د اسلامي حکومت پر اعتقاد چې د چا طاقت وي را ده مرد آمنکم منکن فلیغیر و بیدی فیلم ستی دیت کاری کرده فل فبی لسانی فیلم ستی فبی قلبی و ذلک گوره دا بانه که چه لکه اس مستاوی ده دسی تزمن لکم اوشی یو قبرو آغا دودا بابا لکه سو قطویل شی دا کودر مریخبا او دا سیره و توی دا غینا خوا دا غزه که سرکی سره یو میاتو د سرکې میاتو په نوم ګل شاه دا نوم و د پنځه د مولانا شاګرد او لاول دا مخالفو بیا دا موافق شو چې کله مخالفو زما سره له ملمو زما دوستو نو ما باندې وته نو چې کوم وخت کې بیا راغی مخالف شو او د دینه نو بیا ته مسلې وکړې کړې نه راغی ما بسې زه سره لارم کتابونه مو سره یو بهر ته ځه هغه باندې الزام د جماعت دا خبره تاسو او لوی جلسه په کوښښ وکړي چې خیر بس اسی مطلب دا یو چې مصیبتونه تر داسې ونه کېږي داسې دا هغه چا کار دی طاقت وسروي صوبت نشي کوي تغل طرف سره ولا شي زغل تغل اصل کوی په کار قران حکم دی لکه څنګه ده کله چې ناکار مانی حتی مولا شي تسم تاکولا شي ما یې خو حکم دی کوم ما یې واجعل لي من لدنك سلطانا دسترس طاقت تسلط غلبه نصير اجرم امر په دې په دو قطع دو حکم چې بغیر د حکومت نه کار نه کیږي ذکر المسلمون لا بد لهم من امام ورسول امام اهم الفرائض او قرطبي نقل کوي د خلیفہ په بحث کې چې تمام دنیا متفقه ده چې خلیفہ نیول فرض دي او بیبي چې پوه شوه چې خاون خو ملاس جهاد ته نو ګواه یې وکړ ګورې خاون زما تر بیګا پر راغله یاد طریقه دا چې څه دا شی مو خاون تلې دی بچا دې شوی دی چې دا یې مخ اندل او پاس پرشتو لباو پیغمبر خدا غلاوري تاسو کې دي نو چې आवाज وځي مونږه په جنت کې جناب دا چې په هر یو کې پکې ده خلن کې حوالی چې تاسو رسو لا شان تا ملاقات کې سوال جواب کو یحس جمعه جوړ کړي کما ذکرنا علی فن تدری جوړ کو په انتظار دي چې راځي با پیغمبر غلام منذ کې موږ جمعه ته وما تابع عمل وحيدا بقنصري فقنصري جواز مرسل او فاتح على شبابك سوء حتى نكي قلوبهم دعای قبول شو خان الله دې په ما او تا کې درو جن سوکلین هغه خدای په کلین نه بهر یواز په یواز مرشي امين شو وشو ارصادا او زید سوکې دې او سوکې دا انتظار دې لمن لپاره ابو عامر استاد یو راش دا یواز په دې کې هر دې چې حرب الله خلاف الله کوي ولی لمسهم خامخا جماع اوس کسات دنیا ته د خدای شهادت تقوا په پرکار پدې او بات جمعاتو اول جمعات مدینه منوره کې مسجد قباء اول جمعات مدینه منوره کې مسجد قباء نبی سجرالو قباء راش او روایت کې سمیر شروع دي او په صحیح روایتو کې سوال ده پاتې دا سي دا کې استعاره خو بیا خبره کوم تقوا په دې یې کې خور ده او دا الله تعالی په یې کې خور ده د لپاره دی باندې نو تقوا په شی دې کې دا په بیا استعاره شو سوالات شو دا دنیا کې د دې دنیا د ځکه دې په تقوا دا وای دا مې نسبت په دې یې کې خور ده لپاره دی باندې کوم دا تشبيهات ګورم او بیا په دغه جګړه شروع کړي چې کم دی او کم دی یو خبره او فيه پدې کې رجال سړي يحبون دوسر ان تفرو ځان شروع پاتې دلته یو حدیث ته ابن کثیر کوم څه دی روح المانی شارفا نقل کړی دی او په نفس دغه کې کوم دی په تلواری کې ابن حجر نقل کړی د بغداد حواله نو ته په هرو ترجمه کړې پاکو څه مطلب دی به استنجا کول اول په وګورم وجامع فی البصار تفصیل بالجمع الماء الحجر لیکن دا حدیث ګره سند کمزور دی یاد لرئ خو جمع بچته دا تاسو سکار کوي ها مشهور حضور کې دا تاسو سکار کوي چې الله تعالی په طهارت کې موږ په وګوستین ځکه دا پرې شي کان کې مالو د بازار په حدیث کې راځي چې مونږ کان استعمال کو دا غي نه پس دا استعمالو دا چې خو سره دي کم ته نه لري په ابن کثیر نقل کړي او بیا یې کمزور کیا کړي دا نه چې حضرت نقل کړي سره ډېر کمزور کړي په دې پوښ تاسو بیا راشي ابن کثیر په سپوي یاد کا او څه نه کتابو جامع المسانید دو کو جامع المسانید والسنن وو دې جلد کتاب دی او پاکي بخاری مسلم ابو داود ترمذی مسند احمد او دارنګ مسند ابو یعلا دا ټول پیغام کړی ما حدیثونه ما تاسو بیا شي ته حافظه خوشته او استاد او خري ابو الحجاج مزي سرم دې استاد نو هغه دې نو هغه دې غټ حافظ دی ښا ابو الحجاج مزي دا غي کتاب دی تهذیب الکمال مکی یو بل عالم دی عبد الغنی چې هغه د شیخ عبد القادر جیلانی شاګرد هم دی نو تهذیب التهذیب کې د ټول تابعان مو بحث پلان کې راځي دا پلان کې دا پلان کې دا دا غي نه مختار کتاب تقریب التهذیب او جلد تقریب التهذیب او جلد سوال جلد تهذیب التهذیب بار تقدیر او تاریخ په کتابونو کې وایي کله اسماء الرجال په باندې کې وایي تهذیب التهذیب د خطیب بغدادي کتاب د سوال جلد تاریخ دی هم د اسماء الرجال نو هم ما راوړل تشکیل کتلې نه یا دې ته نه سبا یا دې سبا څلور سوال جلد هغه دی او تاسو په پاتې کوم دا نو هغه څلور جلد ده او تکمل دا یو جلد نه پنځه جلد هغه شو دا به او فاض چې کوم حافظان د حدیث دي یو پای چې ابو حنیفه ته حافظ و او ته حافظ وي نو ته نه پوهیږي او زاهدی ته خلک توري ابن حجر وی محک الرجال دی محک پیجنه زرگر تر یو کانی سر در کې شک راځي سر در دي کني نسی په عمر کې لکه سر در نه تهدید دغه کړی دا شم دغه شم دین راځي دا وې دا ذهب الرجال دې سر ده حق الرجال نه غوي تر کو حفاظ دا حافظان بیا راش امو یا کې نه ابن حجر وای نه پوي کنه ما ته شاته په دې پوښتنه دا څه خبر یاد واس دا خیال دې ته خیر دا راځي استنجا وافضل من اختار احد نن په دې وطن کې بل خبره چې استنجا کوي د کان وایي چې څنګه وایي و استنجا نه کوي کوم باندې دی وایي دواړه ځای دي د جمع الماء والحجر او افضل من استعمال الماء یوازې کا استعمال هم کیږي یوازې به استعمال هم کیږي کنوري مولانا عبد النوری معارف السنه کې نقل کړی یوازې په استنجا من کانی د غیر پر محادث جواز سین جابر وو دغه احادیث د جمع د پر حدیث کمزوري او سلف او خلف اکثر په دې متفق دي چې دا جمع شي نو چا ولکړه نو کار وسو کو یوازې کار استعمال کو کار استعمال کو نو استعمال کار کار شي فقه تلاړي په لږه کې سوال دومره پلیتی وی چې د دې ورغي امر دین په کوم ونه شو چې زیات شي د دین زیات شي نو فرض دین دومره شي واجب دي نه کړي سنت او تدیه نشو دا کم دینا چې دا مقعد اندازه تن دومره مثلا نو پدې کې پاکي سره چې کان یو مدي پدې کې ولر کېږي نه کنه کم شي نو معلومه کې سره کې پدې کې نو مستي دا خنیش نه ثابت شي نو دې نه وستو یاري په قیاس کان او مقدار استعماله خو ډېر خو په واجب استعماله خو ٹھیک شو بعض مثلا پکې دي چې ال تر تر عربستان ته ما پسې مونږ نکو ځکه چې ای کان نه استعمال وي کنه نو کان یې استعمال دي چې بس مونږ نه کېږي نو زمونږ تعلق څه کېدل تمام دا څنګه جایز دواړه دي او غوړه کار دغه دي او دې کې سړي ځان پاکوي د سنا بدګونه هم د خصال مضمون نه دي لازم اته د حدث اکبر نه او د خاوس او تنازع ټول نه وړي نو په دې کې بد حدیث دی دا هر جن د غي نه ځان پاک کوي او الله دوسخني المطهرين ځان پاک کوي نو د المطهر ترجمه دا ک طالبان ویل درته چې عقیده خوي بس کار کوي چې جامع خای نه خیر ته جمعه خای نه خیر دی ته کمره خای نه خیر دی چې مطهر عقیده په پاک کوي اکه لندن مغرب ته مست پای خشه دي دا جمعه صفات ته دا کور صفات ته واقعي نه شرط نه پای کې بحث نه کوي نو چې ځکه د دواړه به ځکه هم عقیده پاکه کا هم جاهلی پاکه کا هم خلال با او خو دت کوا خستا کوا دغه چې مرګ دی یو ورځ باندې وی خلق ته چې دا ورځ راشي ولان به کنه ولان به خوشبوئی پورې کوي او د د وجې د جنې پورې باندې خامخا زکوای د ظاهرم په کار مدلته په طلب د تقوا واري مجازا دې لپاره چې دا د انسان عمل شي او فرضا د الله په طلب درجه د رضا خدای الله صفته تقوا د باندې رم غیر د الله او په طلب درجه د الله خیر ورغی اما جارس اسس چکیری بنیاد پر علا شفا جلوکیها تمثیل دی چرته دی خورګو تا خورون تا سندون تلاش اول توای چین داغه ته خورګی راغلی دا او دا دا غار دا دین دا مکه وړي او دلته یو کمر نو څه دنګ غوندي کمر شي او چې کمر دنګ جوړ شي دا ویخ په دې ویخ کې او بلل شي نو دا کمر لپاره وځي بار هوګورم چودري نو کې دې شي چې دا کومه نه سوال وکړي او تلاشي اباري شروع کې پاګه چا په دې باندې چا نه لري خو جوړه نو زمانه پس دا کومه راغوږي نو دا باندې سره غوږي او سره په کې ناتي دم اله مشي خیر اما اصل دنیا نو جو کې هغه خپل الله شفاعت شفاعت غاړي فنحار اوګوزيږي دغه صفا جو به د جمعه سره یا فنحار اوګوزيږي به د دې آباد وزرا په نار جهنم دل تور له ان فلاش معنا دا نه کیږي بنیاد دې خپل یو قاعده محکمه باندې تقوا د بلدان داخله ته خو په کمزوري قواعد باندې لکه چې ګورځنو کې شي عقلي خراب ده دا تمثيل بیا راځي راځي راځي ظاهر د خبر ده دا مسجد چې واقع شنه کوو یو روایت پیش کړي او بیا ته راځي اخر منذر د جهاد مشین پتا ده والله ما تنا نو کپینا او دلته یو کله کوم باندې ورو مجھے په بل روایت پیش کړي سنینا مخالفی مذاهین صفا دا کوم کم دلاش او جهنم ته ورسه سفیان نو نه وي بوقته په جهنم وانت سالم اتقوا يتويجي چې اني والحمد لله لا مؤمن بس الله په طاقت باندې یقین کوم چې کېږي چې غزه کوي الله تم وجه فعل ما ولد لكن لا امن مستهل الزواج فدي الزواج ما يقين لكم ما لم فيه خبر صحيح الرسول ده پیغمبر نه په خبر راغی صحیح نه وي نه په اعتماد نه کوم دا خبر مخې بار بار کوي یو خبره د عادت خلاف ده نقل جواهر وألحق بذلك كل مسلم بنيا بمال ده که حرام مالی اجمع چرخه په حرام د سود په مال په دې پنجاب او قسم کې دا مسلې دي چې مولانا رشید احمد ګنگوهی یا مولانا مفتی شفیع جمعه دغه وګړي څه پتاوي یو دمو پیسې په دې غلط طریقه جمع کړي اوس جمعه جوړي مونږ پاکستان نو جوابونه کوي دلته و الحق به كل مسلم بني بمال نه یته د سود په مال جوړ شو دغه په مال جوړ شو وهكذا پر هر طریقه حرام شي نه بل وريان شقيق ما يوزر ورنا عطا لما فتح الله الابصار العمر وينات مسلمان تقيم المساجد جماعه نوكه والله ته حضرت مدین مسجد دی په کلی کې د جمعه نو یو ځار خدمت سچي جمعه په سره چې دا جمعه رانی کې او د جمعه د څه باندې ریا او سماعت او مال حرام به ټول باندې دا په دې ملحقات شو غزل مات کو ته نماوي هغه د مدارات ته مردن نه کوا دا خو د دې ماتونو مخالفه خبر شو اوس راځي د جهاد خبر مخکې وویل چې د جهاد نو مخکې کوي د علي حق اوس ترغیب ورکړي ایماندار لپاره په جهاد کې هدایت کړ دي ورز بیان حال متخلفین ولا ترى كما نقل الشهاب ترغیب د جهاد نه بني لکه څنګه شهاب وي یو ترغیب چې په جهاد احسن ولا ابلغ ابو عمر بن مار هو من ما په حال دی لکه چې نقشه د جهاد څنګه شو الله عقد کوي د مشکین قتل شو سره او د قاتل سره مقتول سره کوي یقتلون یقتلون قاتل کوي مقتول او د سره پر دی لارې الله او یو رشتن نه بلکې یو دوا دی او تاسو دې ذکر کوو زبون پرې خو دې پاک فضایل محاسن خو د جهاد احکام پکړو درې دی وای چې آخر رب العزت ته مشتری اغستون کې الله سمني ما لا ان رأت ولا انسان میاش پسو کال پسو دو کال پسو شپک کال پسو مال راکے جنس معلوم نوع معلوم وسط معلوم مقدار معلوم اجل بکیوی اجل دی معلوم انتا سوچ سلام دعوت دعوی فیبی دا سلام شو لأن البيع فرم كما قال كيبه الله بيع وكلا أبو تراس الله زمون سره د انشاء بشک الله رسول د ایمان دغه نقصان غدي او مال غدي په بدن د هر جنت کې په بدن د جنت نه هغه جنت کې چې معروف اوس راځه شي نور څنګه اوس پاره کنه شي نه راوستو دا اوس پاره کنه یقاد فی سبیل الله دی به جهاد کې په لار د الله کې جنگي دی په لار د الله کې ځان د سپاري معرکه کې دی دې تسلیم شي او راځي ویل اشاره الجنه تحت ظلال السيوف جنت کوم یې کې دی د سور د تور لار دی دی او دا فوز عظیم فیقتلون دی بلکې خلق وجني ويقتلون او دی بوجنه کې دی دایره یقتلون ما یقتل قاتلهم کما قتلهم ناوی ثواب مجاهد موجود دی په هغه باندې ته اراده کړی دا نو غسی کی کنه کتاب مجاهد مو عظیم دی او نفیر یا طریقه شی قسم دی وزم دل دیو اگر کوهن نه کوي وعدا علی حقا وعدك يا الله وعده ثابته بس تل موافق کوم ځکه په تورات کې په انجیل کې په قران قران کې هم دا تورات کې هم دا انجیل التملیک دلتملیک دلتملیک بلکې په حال کې چې زما پلان حرام باندې زبې بیره کې سره نه به ډوړې خو نو چې څه کنځلې وته نه حرام اڅه بادشاہ نه وینالي حاکم نه وینالي اچھا خالد حلال دی خپل مشتبه دی سمال حرام دی وساله خدای چې مغلا اک اخلي نه وسه هغه دې نور دوی چې څو ذات مراد اکثر صحابه هم تقسیم دا یو ریاضت روحاني دی کنه نو د دې وجه نه دا بعد یو مراد مهاجرین بعد یو یې کلمه طلبت لله ابابي مراد مجاهدین والمختار ما تقدم ورده الراجو خیر کو کوي څه لکو دي علام المعروف وینا کوي په معروف باندې هر معروف بندش کې د منکر والحاد من حدود الله خیال ساتي د پابندو د الله بما بينه وعينه من الحقائق والشرائع خوشاله کې ایمان ده مخکې ځل موږ ویلو چې اذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات نه کلمات ده دا چې ایمان ته شو بشو وینه ما كان النبي والذين امنوا دي پکار په نمبر او ایمان ده بخشو ولې په مشرکانو ولو كان خدا اگر کله خپلوان دي دا مشرکان خپلوان دي انت ابو جهل عبد الله ويا ابا طالب تدا فكر من عبد الله پیغمبر خدا او قران کوي ابو جهل عبد الله تبارك وتعالى خپل خبره کوي ابو طالب اخر ما سلم زکه مله عبد الله انکار کو تو لا اله پیغمبر خدا فرمای لا تقل لك ما لم سبحان شيء بس بغړ نازل شو ما كان حسین بن فضل یو عالم یو دا خبره کوي مصطفی دا چې د خپل کلام شي ادا هیڅ څه خبره درې کاله مخکې وفات دیشو او سوره توبه په ورستي زمانه کې تقریبا 12 بیا ځکه کله پاتې شو واحدی وی د استباد مصطفی سبات دی چې دا نمبر د مخه شوی په سم واغواړي معلوم خبره خو نه دی جزاګي نه پس با دا شي ځکه تشد کفار څخه نازل شوی شیخ نسو او دغه خبره صاحب تقریب وکړه دا ایراتی او دا څوک نه وایي چې په نظر متصل نه ده په تعقیب نه ده په طبيعت او ځای ته دا وشو دا او په دې ما اعتماد ډېر علماء او دا توجیه ډېر قوي قابل قدم مگر اعتراض راځي حضرت ابن سعد بن عساکر دا علي خبر سو پیغمبر سما خبر جاء طالب مکه کې جراش علاقه ویل بوا کفنی کا پټ الله دې وبخي الله دې رحم وکړي ومکرو پیغمبر را به درشو ته دا کول امر حتی چې جبريل په آیات باندې نو دا متصل شو دا ظاهر دي موږ نه تلل دا کې نه وته کول نه په دې وخت کې دا په دې وخت پر نه وته الله موږ د احادیث دی لیکن چا دا نه دی زي کدا چې لم نرى من تعرف خطه جواب کې دا استعمال نه چوي دا صورت من اواخر منزله به اعتبار عليك وای دا اخر نازل دی معنا اکثر حصہ دا دې پکې مخکې نازل شوی آیت بنا تعلیم دلیل دی چې ابو طالب ما ته کافر دا معلومه خبره ده د مذهب السنت والجماعت بلکې شامی باب المرتد هو په دې اجماع د علماء یو انت تعالی ته کوی دلیل د جماعت مضبوط دی حدیث ته صحیح تاسو ورسو کم کم کتاب کې دی نو دا دی ورسو د بل حواله په کم کتاب کې دی بیا په ګوره او اعتماد علی مولوی لبا دور مما ته متأثر د عباس روایت باندې د دې بډېګان دې مووی او جهادان ورغی هغه بو خان دي چې څه ویلي او یو بل عالم حواله ورکړي زمانه یې تجاوز دي کو څوک دی او یې چې د پیغمبر والده په والد سره بحث کاوه کې دې شي چې هغه مسلمان شي او کې دې شي نه نو که چېرته ویل پیغمبر په خپه کېږي وای شیخ عبد الله قوی د مشکات په شرح کې اشیاء الله معاف چې دا علم متقدم ته حاصل نه دا اوس ته حاصل شوی چې دي مسلمان دي او دا د الله فضل دی ورای په دې کې نشه یا ځم شي او یو یو یا زمان د فتوا توحید په کې کافي یا په دین د ابراهیم دا شیخ عبد الخبر شوی زو سره یا مرګه مرګه نو په دې کې بحث نه بس دا د پیج ودی کې بحث کوي څه پیدا ده پکې زم د عقیدې مطلب ما کما زم د عمل مطلب ما کما یو ده هیڅ نشته مثلا په دې کې بحث کوي دې په دې بحث ته بار تقدیر د ابن تیمیه او د ابن کثیر استاد شاګرد راي ده چې هغه په اړه ایمان کې دي او ما تاسو شیخ عبد الله خبرې مو کړې علامه شادي خبرې مو کړې مولا شبیر احمد خبرې مو کړې دا ټول هذا وعده اياه د ابراهيم سره دا پټه کړم شي دی ابراهيم له پلان سره ایمان راوړ دا په یو ترجمه شو عام دا چې زبا ستل پرواو فلما تبين له چې واضح شو ابراهيم ته انه نور الله ایمان راوړ د دشمن د الله دی مصر فارس په قرباني تبرع منه بذات الاسلام او یو په جهنم حرام جن حرام په کافر باندې یا ابراهيم خپل دې سړي ویل دو او اذا به متلق متقو وي کو یو حیوان کرته خپل تخته ککر دا یو نه پڅ ککر په وینو په ګندګو خپل ونی شي وته فیتبر اوس دا ته خدای چې ابراهيم دا نه کوي او د پیغمبر کار دا نه دی ما ته استغفار دا بیا څنګه کوي الته وایي نو چې کله د خوب په شکل شي نو پلار نشو ځکه چې هغه بنی آدم نو دا یو بل خبره ده په دې کې هم اشکال دی په دې پوه شوي واجاب المعتن ابراهيم كان عالم بالفريدي ومتيقن ان لا تحمل بخير مگر شقتي او رأفت تبعي غالب شو لكن هو هذا السلام تقبل رب السؤال كي إنه الحق ولا يقبل ده دي إذا جواب غلط بل جواب ده چې الله پاک دا خبره کوي چې الله يغفره يفرجه لذلك وهذا الله ما يشرمي فقد ولا شفاعه دا خو د شرمېدو د بچه لپاره ممکن ده وقد ذكروا حکمت قمق زبعد دون غير حيوانات زب قمق له قمق له دې دې راځي د هغه خبرونه دا غیر پر مې دغه پکې دی ابن علي په خپل زه د کوپ شان نه کېما اسمه کرم چې وازونه او دې راوځي حتی تختار شي دا بحث دی او شاید چې سپک جواب دا دی چې مراد ابراهیم د محاورینا اظهار د عذر دی خپل پلار ته او غیر ته زه طلب دغه ولې شم کوله ځکه ته د الله دشمن طلب مغفرت دی ولعل اخف الاجوبه مؤونه قول مراد ابراهیم عند المحاور